باب النهی عن تناج اثنين باب دې په بیان د ناروا والی د ناروا والی کی د جرګی د دوه تنو کی بغیر بدو سر دون الثالث بيد دریم نا بغیر اذنی بغیر د اجازه داغنه الا لحاجت مگر د حاجت د وجه نه جایز دي څه مطلب اے یو ځای کې دوه تن ناشي او دې کې دریم تن راشي او دا دوه تن چې دنه دای په دې غوږ کې یو بل ته پس پس پس پس پس شروع شي دا دریم په خپکی کې نه خپکی وای کنه دا دریم په خپکی کې نه چرګه دا خو ما بار کې جوړ سو وی نو دا کار بنه کوي ا که حاجت حاجت څنګه دی وو ان يتحدث سرا بحيث لا يسمعهما حاجت څنګه دی نو اغه روس روان دی حاجت دا دی چې دی هغه ته وای چې بای زمون خپل نس کې څه خبره ده ته خپکی غما سلام تاواز کی چې تراشه دې سره خبر دې سره خبرې کوا مونږ خپل نس کې سلوانی مشوره کو جرګه کو الله الک تنا جسنین سمانا دا هغه دا دې چې ان يتحدثا سرن دو تن پټ خبره کوي به حيث لا يسمعهما چې هغه بلی ناوري وپی معنا او ما اذا تحدث اسنانی چې دوه تنه خبرې کې به لسان په یو جبه سره لا يفهم جابل په نه پويږي ځاړ باندې دې کې ریږي شي موږ به پیږو موږ مبارک سو وی کنه ته موږ مبارک سو وی دام ناروا دي فارسی کې شروع شي د حق ته کې چې راځي راځي کې ته غلي شي ته بل شان دي بنا شروع شي لکه نو دو تن دی یو بل سره پټي خبرې نه کوي دون ثالث بي دا غبل نادرم نا اسنا بخفقيږي دی رست حدیث کې داغي تشریح دا ورواه ابو داوود وزادا قال ابو صالح قلت لابن عمر فاربعه سلور تني قال لا يضرك وی از ضرر د تن رسي بیا سلور تن خیر د دوی به خبرې کې اده خپل میس کې بیا غپ لګئی ولکه چې درې نابو چې دا زما بارے کې سوي ورواه مالک في في الموطا عن عبد الله بن دينار قال كنت انا وابن عمر عند دار خالد بن عقبه التي في السوق بازار کې د کور د کور سره زو او ابن عمر فجاء رجل ذال يسري يريد ان يناجيه داغه دا اراده و چې ابن عمر سره ځان له خبرو کی وليس مع ابن عمر احد غيري او د ابن عمر سره زمانه الا بل سوق نو فدع ابن عمر رجلا اخر نه ابن عمر سے اول سری تواز کو حتا كنا اربع من سرور شلو نو فقال لي وللرجل الثالث الذي دا ما ته وي او هغه دریم سره چې دا تواز ور کړو هغه ته وي استاخرا شي ان تاسو لګ اخوا شي او موږ په خپل میس کې لغونی خبره کو دا سره وي چې زما تاسو سره کار دی او دا کار دې زکو کو چې فإني سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د محمد رسول الله نه اوریدلی دي یقول چې ویلي لا یتناجسنان دون واحد دوتنا چې دریم تن وسره نه دوتنا او بيد دې دریم نه جرګه نه کې دا نه خبرې باندې کې نماز کا سلورم تن راو بالو او تاسو مې وځتا خپل مسکري یا شی مونږ خپل مسکلونه کې د جرګه کوو رابعه والا ملګری د هفتې پر ورځ باندې سحر موز د چلي کنه دا به ملي خېلو دراشي شاید ملي سبا اجي اجي ها ها ها موس چو کوي نو بیا لکال تراشي موزونو جماعت موزونو کوي بیا تراشي هغه څو پاغ ورځ وختي وای کنه کور کې خوراکه واده دی کنه نو بیا خورستو خامخ کار دی ته دا به سبق د وخت وای ټیک شوه چټي لګی لگا نو سار به د هفته پرز باندې تاسو رابعي والا ملګری چې کوم دي شروع قیا امر دا دو ځای وی کنه ما خیال کنه دو ځای وی کنه دا خبره د وخت چې نه راوي ټیک شوه لبای هو بیا وایا باب النهي عن تعذيب العبد والدابه باب دې په بیان د نه کی د تعذیب د عبد او د دابینا غلام له سزا ورکه ساری له سزا ورکه شذ له ورکه او المرأه والولد او بچی له ورکه بغیر سبب شرعین سبب شرعی نشته ته سزا ورکه او زائدین علی قدر الادب یا سبب شرعی شته خود ادب نه زیاتی ورکه نو هم د دې نه من راغ الله ادب چې سمره کې وینو هغه مقدار کې ورکه سیوا بنور کې الله دې معافي کی سر دې بغلا شو کنه کمزوري یار رد په انا باندې یا نه پیګما اې د زائد د ادب نه زیات ته چې نه بنو اکه لکه وای هو قال الله تعالى وبالوالدين رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل عذبت امراه فی هره سجنتا سزا ورکړې شوې دا یوې خلیتا په وجه د پښو باندې چغه دی تړلې و حتا ما تر دې پوری جیل تکړې و تر دې پوری چغه مړ شو چې د مولا سړي سره وروانه نه ساتي دی زه به ارزه کې ډز کوي ماشه دا نقطې دي اړې د خېخې نقطې بس تاسو پکار راځي او دا اصل کې دا یو استاد اعتراض دی دا د کم فهمي ده چې لتونه بنه واجب نه وای دا په فقهاو رات کې فقہ باندې رات کې چې فقہ کې دا واجب وي نو وجه خو خيار سره وي چې عقل پکې نه بس وجه وي پیرش دې خبره باندې په دې کې هم دغه لګا رمز دی سبحان الله محمد رسول الله خو خيار وکنه نو تابعداري خو خيار دي کنه نو وجه ویری نو وجه وی کنه نو ته خو زما خیال لږه سبل سبل سوای نه لکه دا وخت دا خرابواله دي کنه ولا امر افساد او اولاد ملاحده وافساد اخوانهم الاصاغر کنه الى اخره وایه چې وشتم نه برکه لاله درته په چې خطا کېده نه وستای ادا را تکیه دا دروا فلما راو ابن عمر ابن عمر چولی د تفرقو خبردار شخص په دې وکړه چې نو بیا کتاب زکول منډي دی والی سوي ذکر ودی باندې فيه الروح غرضا نبی اسلام لعنت ویل په هغه چا باندې چې داسې سیز نه خکا چې پاره کې ساو ساو ول سیز باندې خنه ګرځي کنه خولي ځان لبل څه شي کې ده کنه پاغي باندې چې نه خپل نه برابر وا ساو ول سیز باندې خنه ګرځي چې ورګه د بيزو پر غر کې وټړو بدل ته بڑا ګباني وډو دا ناروا ولي کایله سزا د دابی نه هم چې د نه راغلی دا وایا غرض الشیء الذي يرمى الیه وایا رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی دا ان تصبر البهائم چې بهائم او تلشی اے تهبط للقتل دانش کور کې به تړي نو ځاځي بریدي کې هغه د لار سره ورځي نه نه ما لنا خادم الا واحدا من وتنو زپک یوم او زمون د ټولو یو خادم لا فمها اصغرنا من کی چې کوم وړي کې رو رو هغه ور پلک ور کو فامرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم من ته نبی اسلام حکم کو انو ته قاج من دې آزاد کو چې دا تاسو سره زیاتې کړې دي دا غي زیاتی بدله بدای چې دې آزاد کینو البته سر دې زیاتی نه خلاصيږي سبحان الله اسلام کې د غلامانو سره هم دوره چې د نغا انصاف تو ګور عادل تو ګور کنه په دې بخلاصي کې دوه ورې پلک ور کړې دی ځای وفي روایت سابع اخوه لي پکې سابع سبع دا وضاحت پکې نو چې دا وسو ویرونه مونږ وو د ورونو یو غلام کشر پکې پړه ورکنه به اسلامي دا به الګ لاسيږي چې د آزاد کړي روس وضاحت د مخ کې کلیه زمایا ته تقبل کلیه ورکړه نو چې ګورم اگر رسول الله دې صلی الله علیه وسلم فاذا هو یقول نبی اسلام وی اعلم ابا مسعود اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك منك على هذا الغلام الله ډیر قدرت والے پتا باندې ددنا دستانه پرې غلام باندې په انشته پرې ځای باندې څه مطلب ته په دې غلام باندې دومره قدرت نه لري لکه څومره چې الله پتا قدرت لري نه زیاتې مکو کې الله به سزا ورې درکې فقلت لا اضرب مملوكا بعده ابدا نو ما وی زب پس د دین بیا غلام وهم نو وفي روایت فسقط الصوت من يدي زما د لاس نه اغه زما کوړه وګرځیدا من هیبتی د محمد رسول الله د هیبت د وجنا دا د مخ کې تشریح ته لګ نور تشریح و فی روایت فقلت یا رسول الله هو حر لوجه الله دا غلام می وهل دې دې د الله د رضا د پر آزاد فقال نبی رسول الله ته داوی اما خبردار لو لم تفعل کدا کار دې نه کړې شکر دې چې و دې کو کدا دې نه کړې لا لا فحت کنار اور بس وزولې وی او لمست کنار اور بد تر رسیدلې خو شکر دې چې دا کار دې وکړو نو خلاص وی دارو سوال کې کافر یا مرتد نه پکړي نو دکې خوم روح ته ازرجی ازرجی ارچ کافر دې میدان جهاد کې نه خو بنه خکای دا ته سوای غړې وړې وای نصوص نه دی موجود ها اب نه خکای او ذمی دی او دل تر سره په دار اسلام کې اسی کې ټیکس در کې اتی نه خکای ناروا دی ارچ مرتد دی نستا نه کول ته اس ضرورت نشته دی د بدری رضی جیل کی وی عالمان بوته کی نه چې ته اشکال وکا واپس شا که واپس نشو نو قضا د قاضي به پیرایشي او د دنه وسر او والی شستان نه ته ګرځو تر دور او ماشاء الله دا مسله ده لکه هر چې شزه مترړه ده نو شزه مترړه خدای چې مرتد شوه دا به همیشه د پاره جیل کې دغه د پاتر قتل نشته دی هر چې مرتد دی اما اسلام یا به اسلام راوړي او یا به چې در سر قلم کوي عالمان به ته کینی چې کوه اشکال تاسو اشکالات دي دا اشکال دي دا جواب دي دا جواب دي دا جواب دي هغه زنه مطمئن کیم خم مطمئن جو سر ته در کول غواړي آرامي دي پیرش په خبره وای خو خپل کوټلی مليان بوته کې نه چې هغه په دې فنون په ارسو پیږي لگا په دې خبرو کې دې کمره می توبه نه و چې دا رام تم جواب نه ور کوي اوس عالمان ختمي پیرش کنه بدی باندې عالمان خو د ملک باندې دي والله چې باندې مزبر ته سوخي زکات په سوخي طریقہ حج بر سوخي هغه موږ الله رامیان نو دا خو منافق دی دا خو منافق دی اسی صرف دې استعداد پر راغل نه موږ نه راغل چې دې موږ راغل دې بڑا اولار به په سب کې بده موافق سره وې مسلمان سره او مسلمان ګور نه دی او اسی راغل دې تاسو په منځونو نه خلاصيږي په روزو نه خلاصيږي په زکاتونو نه خلاصيږي دې سره عقاید دي هغه سره ضروری دي الله بدل دا کار کې نه غدر کوي الله الله دې صحیح حاکمان راو دې دې الله توفیق ورکړي چې صحیح اسلامي قانون چې ځان اپیس کیو سوچا مسلمانان شي کرا مسلمانان چې وته وي کرا مسلمانان دې الله کی زمونږ په کې صدا نشته هیڅ کنه چې الله کریم کوم له اختیار را کې قسم په خدای کو بوش پرې دما جنت ته او چې راوي چې بو زما مسلمان شنه بیا خو زموږ غرور دي کنه الته و نه ځانه ما بيزو من غل نه قوانو ارته بخته مينو تیری چپی تیری کې نور خدای الله خبره ده اوس کې چې موږ د اختیار نو پریدم هم نو یو پریدم نو زړه دا دا کړی دی لکه درد وری دی لکه رب کریم چې سکین لا یسأل عما یفعل وهم لا یسأل عما یفعل وهم پڑھی کر بھائی چا چې اوه غلام له چې د غلام حدن د حد وجنا او په حد کې او لم یاته چې د دا کار نه کړي پته چې تا زنا کړی دا او وی وه او حد ولا ورکو اغلان کې نه وکړي او لا تمو یا ولا سپیر واق دفا ان کفارته ایوت قون کفاره به د ګنا نه د خلاصي دا وی چې دا غلام آزاد کی تمره سخت سزا ده پڑھیے بھائی پس کسانو د زمیدارو وقد اقیمو فی الشمس الان کې دا په نور کې درول شي حال دا چې په نور کې درول شي او صب علی رؤوسهم الزيت او په سرون ورته رول شي سزا ور کولا گورنر د مسلمانانو دله سزا ور کو سرونه به کړو تیل تیل خړل ګرځي تیل ولا پر سرون وړولې ورته درولې فقال ما هذا نو هشام دا سدي قيل يعذبون في الخراج دا کافر دي او ټیکس کې سچل ول کړي دي او دی له داغي سزا ور کوي کې او په روایت حبسو فی الجزيه دا په جزيه او په ټیکس کې راي سار کړی شوی دی فقال هشام اشهد گوایکم لسمعت رسول الله خامخا نبی اسلام نے اوریدلی دی یقول ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا الله به سزا ورکي یا کسان ہوتا چې خلق ته په دنیا کې سزا ورکي یعنی مقصد دا و چې دا سزا ناروا ده کنه دا سزا څه ده مر علیه حمارن تیرې د نبی اسلام باندې او خر قد وسمه فی وجی چې په مخ کې ور داغ ورکړ شو فقال لعن الله الذي وسمو لعنت الله تعالی دی په چا باندې چې دلای دا داغ ورکړ دی او فی روایت لمسلم ايضا نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الضرب فی الوجه وعن الوسم بالوجه په مخ به گزارم نور کوي په مخ به چې نه داغم نور کوي وایا باب دې په بیان د حراموالي د سزا ورکولو کې په اور باندې په کل حیوان په هر حیوان کې حتی النمله تر دې پوري چې میګه بم نه سوځي ونحویا په خوا د مشران په بډو کې به دا روګي وي یا سپګي وي نو دغه چې د سره دا اور بلګېدل نو یې ولاړ نو هغه به دا بل پران سره تاس تاس تاس تاس دا چې نه به اوس وزولا اوس خدای دا اخلاص کړیو اوس هم په دې بار طرفونو کې دا روګي دا خو دور ډیری چې سوای ما سم ټوپونه وای په دې دا کې سم سړی چې نن دا کوي لکه نقل کیسه ده نو سليمان عليه السلام ته یو ځل روګي فریاد وکړو چې دا خلک مونږ مړکې مو او دای چې دنه بیا مونږ مروړي مو مروړل پیژني دا شي نو وی بس یو طالب پکې نه سچنه وی هغه وی چې جی دی ته وایا چې دا به یو کار کوي یا به چیچل کوي یا به ټوپونه وای دا دوه کار کوي چې چیرم کوي ټوپونه وای نو مو سر دوه کار کوم لو به مو او درړو به ملک سبحان الله طالبان خو طالبان دي کنه خلک دي باندې ونه کې ورګنې ور بیا خپکیږم پړی دی تل الله دې خزين ور کړی ها ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم اولی غلو فی باثن په یو لخر کې فقال نبی رسول الله ان وجدتم فلان و فلانا کتا سو فلانه او فلانه بیا من دل رجلین من قریش نو قریش دو تنو سماهما دا نمونه واغسل فاحرقو ما بالنار په اور یو سوځوي چاوي نبی اسلام ثم قال رسول الله حين اردنا الخروج کله چې زمون اراده د وطن شو چې زو رنګ شوې فقال اني كنت امرتكم بزرجوكم ما شاء الله نبی زم رجوع کړه بما تاسو حکم کړو ان تحرقوا فلانا وفلانا چې فلانه او فلانه اوسوځوي نن انګريز را بازي يهودي عيسائي په اسلام کې امن نشته خارا حمار ګولا حمار ګولا حمار دابي ان شر الدواب دي ګرځي الله بندا چې ان شر الدواب دي شنو هر شي کنه حمار ګولا او خاص کس نه چې دا پېښ دي کړ په دي باندې ته چې نن راشه ته وګوره د زناور وګوره دغه لکه د زناورو چې دن هغه دومره قدر دی او احترام دی په شریعت د محمد رسول الله دی پیش دې کړم دی وای کلا تصب الذين من بیا ما تو غواړم لکه کنه پته نه دی کنه ولکه ظاهر خو نشر الدواب دلیل دې چې ویل شي دا ابا زناور زناور دی شرم اخته زناور دی وای هم بیا بدر کړو نوري ٹھیک شو لکه نه یو کال برا تا ګوري بیا به وي سنوري الته به نور سوای دا ناروای اضافت د مصدر فاعل تشو او مطل الغنی د غنی سره ټیل مټول ظلم دی چې هغه تابانه حق او تانه غواړي نو د مالدار سره چې ټال مټول ظلم دی د غریب سره په طریقه ولا سره ظلم دی دا اذا پچاته شو مفعول ده کله چې اواله درکړي شي او تن تاسو تعالی ملی ان په مالدار باندې فل یتبع نو دې داغه پسې شي څه مطلب دا کتاب الحواله دینه غسل شي دا کفاله او حواله چې تا ته سړی چې ما پریدا او چې او بای دنه به والي چې ما دنه دنه به والي او او د به والما نو بس حواله قبول کړه نه نه چې تا نه به والما هلکه دې بنه حواله قبول کړه بس کما